نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم یو ځل او فرمایل انا وکافل الیتیم فی الجنه هکذا نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل او خپل دوو ګوتو مبارکو سره اشاره وکړه چې زه او د یتیم کفالت کوونکی به جنت کې داشان یو یعنی دومره به نږدې یو نو د یتیم کفالت، د یتیم پرورش دا ډېر لوی د ثواب کار دی او ډېر محبوب کار دی، الله جل جلاله ته دا عمل ډېر خوښ دی او په قرآن پاک کې الله سبحانه وتعالی فرمایي فاما اليتیم فلا تقهر پس چې کوم یتیم دی یتیم ماشوم دی هغه باندې په هغه باندې سختی مه کوه نو یتیمان که د چا په کور کې د چا په خاندان کې یتیمان وي هغې سره د ښه سلوک کوي په هغې د سختی مه کوي د هغې اموال دې په ناحقه طریقې سره مه خوري بل آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمایلی دی د هغه په ناحقه طریقې سره حاصلولو باندې نو مونږ له پکار دي چې مونږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو ښه اخلاق ورسره استعمال کړو هغې باندې سختی ونکړو او د هغې اموال په ناحقه طریقې سره په ظلم سره ونخورو بلکې د هغې حفاظت وکړو او چې کله هغوی عاقلان بالغان شي بیا یې هغې ته حواله کړو او دا عمل دا ډیر لوی اجر والا عمل دی او په دې عمل باندې الله پاک راضي کیږي